وبه قال حدثنا محمد دا کله کله دا سوی کنه چې یو نیم سړی لکه مثلا بس کاروبار یې د غاوی کنه مشغله یې چې کیم نه کنه د غاوی د غاش کور کړل کنه کاروبار په طریقه سره دارا و دي او دارنګ مثلا که چېرې يو سړی کاروبار يې نه وي آس يې خپل دی خو روک ته پوره کو بيا راودي او که مثلا کاروبار يې نه وي او دی خپل ضرورات يې نه وي ته خو آس يې شوقيه تور بند چې کيم ده کنه کله کله يو نیم سړی شکور کو کنه بیا لکه مثلا داستو چالو لویه او کبل ده انتفاع یه گردوی بیا ٹک تو رو دی او کالو لویه نه آسی خلی مڑویه سوی خلی مڑوی مردوڑیو او جه کیم ده کنه کبیل ده انتفاع یا نگرزوی کنه شا بیا مکروه دی کنه یوی ببلی بیا ده حیوانات تعذیب چه ده ده بیا مکروه ده کنه چه صحیح غرز نوی بشه بیا مکروه دی وبه قال حدثنا محمد قال قد حديث شبه ټول شه دا خبره ته ثابتوي چې شکور کله نه راوړي کارونه او رسول مبارک په دې خلک باندې انکار کړه وکنه شم وذکرت اسم الله و دی خدای نوم دا په باندې ذکر کړی فکل مما امسکنا علیک کنا الا ان یاکل القلب البته کچره د سپی خورګ دنه وګړو فلا تاکل فإن حافظ دلیل دینا ان یکون چې یو د سپی انما امسک علی نفسه چې دا ور نیولا وی د شکور په زونه خپل باندې باندې زون ته ور نیولا وی کنه تو ته اندر نیولا چې د خورګ دنه وګړو وین خالتها کلب من غیرها کچره گاٹ شوه تو ده ده معلم اس پی سرا اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ثعلبه الخشنی دا دوا کسون دی کنه چې یو عدی ابن خاتم صاحب دا او بل ابو ثعلبه الخشنی صاحب دا د شکور متعلق اکثر حدیث دیر نقل کړی بیا په دې شه بیا ډیر عدی ابن خاتم صاحب نقل کړی دی خو ابو ثعلبه الخشنی صاحب نه چې کیمنه کنه لغلی دی قال سمعت ابو ثعلبه الخشنی وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا هشام بن زيد عن انس بن مالك قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولي انفجنا ارنبا میجا وکټه ولا یوا سیا سوی جا مثلا په ور وتشتي خپل وینا وکټه وکنه دنا وتشتي دنا منډه وکټه ولا وتشته ولا میجا سیا په مر زهران مقام باندې بیا چې دوه وتشله فساو علیها بیا چې کوم ده منډه شري کړه په دې باندې صحابه کرام حتی لغبو حتی کې چې ستړي شول لې کنه نه ونی ولا بیا په دې شفه سعید علیها انا سوی چې مو منډه وروله په دې باندې حتی خستو حتی کې چې مو ونی ولا چې کوم ده غلاره فجئت بها الى ابي طلحه بروله لمود صاحب طلحه صاحب ته فبعثا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم بوريك هبي الرجل وقال اذا غاب طلحه صاحب رسول مرقت بوريك ورکیها پیغه کنا او کراټی دې دې باندې وفخذیها او ورنه دې دې باندې دا ورسته احساس ده د دوا کراټی او د دوا ورنه نه چې بدل ما یې نیمه کې کنا دا رسول مرک ته ولا ذل فقبله رسول مرک دې قبیله کړې دې لاره دې خړل لاره و دي او د شکر کل چې دې نه دارا و دي وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك انا بنظر مولا عمر ابن عبید اللہ عن نافع مولا ابی قطار عن ابی قطار رضی اللہ تعالی عنہ انه کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قطار صاحب و سرد رسول مبرک حتی اذا کان ببعض طریق مکہ تکنا ابو قطار صاحب احرام نو تړلا رسول مبرک احرام تړلا و نه صحابہ کرام احرام تړلا دی یره چې کنه بیت الله شریف ترونی ابو قطار صاحب یره نتلو احرام یې نو تړلا دی حلول وکنا حتی اذا کان ببعض طریق مکہ تخلف مع اصحابہ پوته شو ابو قتاده صاحب سره د اصحاب خپل محرمین په حال کې دل دی هغه اصحاب شي چې هغه احرام تعین کی او هو غیر محرمین ابو قتاده صاحب نو محرم فراه مارن وحشین ولید ابو قتاده صاحب یو مار وحشی فسوا علی فرسی بیا برابر شو ته بوس خپل بنیت بر انا وای ثم صلی اصحاب واغا نزار را پوته وا درار را پوته وکیدا بیا سوال کړو د اصحاب خپل نه یو ناولوه صوتن چې ورکو دی دته د درا فاو انکار یو کو جنا نبی خدا امداد نه در سرک فسالهم رمحه بیا وغشتل د وینا نزا خپل فابو فاخذه دا خپل چې کیم نه کنه وروخستلا نزا وازرا ثم شده على الحمار جنا ورته حمله ورکړه پیغه حمار او شیبنه فقتله مړ یو فاکلا منه بعض اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم یخرق کړه دیغه نه اصحاب رسول مبارک و ابا بعض هم زنا انکار کړه زنا یې یاره می سو محرمین یې کور غټه به می نه خوري او زرا وی چلا خو بیس خو نه دا مر کړه دا خو بل حلول سری مر کړه دا کنه دا شکور غشا او خړه زنا خلق فلما ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم سوات چې دی ورته د رسول مبارک پس سوالو عن ذالک فقال رسول مبارک دا خو چې انما هي تومتون بشک دا یو خروق و اطعمکم الله تعالی اطعمکم الله تعالی چې در کړه توستا داغا توما دا خروق الله پکلوی دا خروق توستا در کړه دا یقین دا کنه مبارک مشه دا حلول دا چه کم دا این شکور آو شکور حلول ولا چه کم دا کنا اکرل اده جوازر ملیم شو او دارنگ حلول سرائی چه شکور مرکو کنا محرم ده پر خوڑل چه دی دارا و دی و بی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن زید بن اسلم عن عطا بن یسر عن ابی قطاعتا مثله الا انه قالا چه بده حدیث شریف شه چه کم دا کنا دا سی ویلی دی کنا چه قال رسولم برا کفر می چه هل معکم من لحمه شیئن ایت سے سرا دے دے غشن اس خواہش دا کانا ستا در سرا کوی در سرا متارو کی کانا اشکور اولا غش باب تسید علی الجبال شکور کلل پا غریب ہوندے کانا شان مطلب دا دا چه سرائی چه کم دا کانا دے شکور کلل دے پرا مشکت برداشت کوی تکلیف کو او یا مثلا وس دیوی یا بل حیوان دیوی کانا آپش تشتوی پش پراوی دارا ودی کدانا دی رو دا وی دغه حیوانات تعذیب خو نه وی چې مثلا ناسه وسته تکلیف ور کوي یا چې کینه بل سر لید تکلیف ور کوي دا تکلیف ور کول په شکور په صدا ور اووی کنه وی راو وی چې دا راو دي کزون ته تکلیف ور کوي ور کوي چې په شکور په سمنډه وای په شدریمه په غره په شوخیه ده او که مثلا اوس په ستر په ویا کې کینده کنه دا په ستر په وای شه دې گنجائش وې دې جواب ستا دا داس نه چې دا خو دې اوس تاسو به زیات تکلیف ور کړلو کنه دا راو دي وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان الجوفي قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمر ان ابا نذر حدثه عن نافع مولى ابي قتاده وابي صالح مولى الطوء ما سمعت ابا قتاده رضي الله تعالى عنه ده هر واحد يي چمار ودلی ده ابو قتاده صاحب نا يوان خدا هو لي جسم قال علي بيسر ولي چ سمعنا ابا قتاده مير اردلی ده ابو قتاده صاحب نا قال ابو قتاده صاحب ولي چ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ده لغا مخش خبره ده کنا بیا ورځ چې اوتل زا ضرب ته سمانه خرج تو اوتل زا فی اثره ورځ چې په دشکور پسې اثره یې وروله ده اثره یې وروله ده فلم یکن الا ذاک کنا نو چې کینه کنا الا ذاک من ګردا سره دل و ده منډه والده مو وی پسې حتا اقر تو حتا کې زخمی مکروه غلاره کنا او مې والو زخمی مکروه او مې درو فقلت موت وی چه انا استوقف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم زا معلومات الحاصلات است در رسول مبارک نه ده متعلق کنا فادرکته بیا ورسه د رسول مبارک وسه حدثته الحديث تیرک لمدته د خبره فقال لي متول کیا بقیامه حکم منه شیء تشایت سره دغه شکر نه پوده نه فقلت موت جناب فقال دتوی چکلو خریسته جکیم نه کنا او فهو طعم چه در یو بول اشکور چه در پدیش تشای حلول دی و تشای جکیم دا کنا ندی حلول کنا امیر مذهب دادا چه در یو بش یو کب صدا کنا دا حلول دا دی خورو ده کب نما سوان را چه تشای دی کنا ده ات تشای خورو کیا جکیم دا کنا ندا حلولا یو ده کب خورو جکیم دا کنا دا حلولا او کب آغا ده کب نما سوان را شای نای ده خورو جکیم دا کنا ذکا حرم دا یو په قرآن شریف کې الله پاک فرمایي چې ويحرم عليهم الخبائث کنه خبائث چې دي کنه دا حرام ګرځولې دي خدای په کو خبيث شي هغه ته ویل چې د انسان طبيعت نفرت زنه او د قبر مستوانه ر چې سمره دي کا چنګش دي کا کینه قبر دي کا منګرون دي کا لړمون دي کا خنزيرون دي کا انسانون دي چې څه شي دي د قبر مستوا دې ټول نه چې کیندا کنه د انسان طبيعت نفرت کو کنه دا حرام دي کنه یو خو په دې حدیث باندې انا په دې آیات باندې مې دلیل نه دویم حدیث شریف شریف می رسول مبارک فرمای چې حلت لنا میتتان میشته دې میته ته حلی حلولې دي کنه اې دې دې میته ته نه مسوا نه را میته ته پیغ حکم شروع غری چې حرمت علیکم المیته تو مسوا نه را میته ته سړي کنه اته هغه حرمت شه پوتې دي خلی دې میته ته میشته حلولې دي چې یو حتا او بل جراد ده کنه شامل خای او کب کنه دار تر حلولې دي یو خدای چې چپرو شي یا به چې کیم دا کرا روت رہی کنه سابیا ټپېری ټپېری بیا مړ شي کنه انا هغه راو ده خو چې دا زی مثلا چې په یوه څه بخپلا مړ شي کنه تبا ورسی ته ورسی کنه یا غرمن مړ شي کنه بیا کلا کلا یا دا چې په بل مغ باندې وړي کنه واګړه په سپینار پټ کېږي کنه هغه ته تفیول شي دې خلکو کنه دراو کنه دا به د شریف شي کنه چې سیمه ژوندې سوري دی د ټوله خرو کړو دا امام شفیع صاحب خو یو چې انګښه زنه وبوسی کنه شا خو دې را مسوانه را د هر شي خرو کړو دا امام مالک صاحب اله چې کینه کنه یو کول درو ولا دا چې بحری انسان بحری هنزیر بحری سپای دې خرو کړو دا ونه را د هر شي خرو کړو دا خو دا نه چې کینه یو بل را دارو ولا دا چې نه دې خرو کړو دا کنه خو بهر حال لکبنه مسوانه چې سیمه ژوندې سوري دی اکثر دی چې کیم نه کنه فروق جائز ویلی کنه چې د فروق دا جائز ده او دلیل دی چې نسی په دې آیات باندې دلیل نسی احل لكم صيد البحر کنه احل لكم صيد البحر بس شکور د سمندر د تو سهلول ده شکور د سمندر خالی کب خونه ده چې خالی کب ده کنه چې څه شي دی چې کیم نه کنه خدا شکور د سمندر ده کنه دا حلول ده یو په دې آیات باندې کنه دی دلیل نسی غیر دا آیات نه کسی میر جواب دا کی کنا چه دا سید سره کنا سید دا مصدر دا کنا شا مصدر او مصدر اخبر حقیقی مانا چه دو دا مصدری مانا یا حقیقی مانا بی او مصدر چه دا اسم فولی یا اسم فعل پا مانا سره وخلی دا مجزی مانا بی او مجزی مانا دا خود ضرورت بولی چه جسا کرینا خو موجوده بی کنا مجزی مانا خامخ کرینا بولی چه کرینا نمی موجوده کرینا بیر او مجزی مانا تا ضرورت نشی حقیقی معنی او خریدار یه ده سینا حقیقی معنی مراد دا معنی ده او حل لکم سید البحر کنا حلال گرده ولا شو ده توس ده پرد شایا شکور کرل ده داریو با دا کرل ده نیول ده مروول ده ده حلال شوی دی نو بیاری ده شکور کرل سدی سید مصدر ده زناور تا نسی ده چه زناواری ده حلال ده داریو با بلکه سید یې د شکور کړلې ته ویل کېده څو فعل څه ده دا نیول یې ده مړول یې ده کنه دا خیره چې کیم دي کنه دا به تحلل دي کنه شب او دا خو میرا یې چې کیم نه کنه چې شکور کړل خو حلال دي دا یو بنا چې څه یې مړوای چې څه یې وای چې څه شکور کوي چې ارنه ته خو خروف خو نه دا کنه شب سوچ نه کنه سید البرحر وکا محرم تا خراولا چه حلول سرائی رول سی والول یکو ویل سی چه کم دا کنا شای محرم دی پر خروک رولا تا نیده رو رویلا چه کم دا کنا ویلی دا ایل زینه دی ابو کتابو سیب چه دشکور کرده دا پوچه بیشه ایل محرمین خورده دا کنا نیده خورده کنا شا در آغا دیشه دا اینه دا سیدنا مزدری مانا مراد دو کنا شا چه حرمت علیکم سید البر دی حرام گردولا شوی دی پتوز بوده شکور کرل نده ده وچه بیه چه محرمین اون محرم وی بیو ده وچه بیه اون شکور وی نکه نسه وی نمرا وی وی ناده حرام پالا سده شکور کرل یده ده حرام دی و آغا خوڑل ہوئی ندی ده حرام چه ته خوڑان سه گنا سا دائره لکه آغا ده ایسه ده سید مزدریمن امراد دو داغا ده ایسه احل لکم سید البحر دا دیه ده سید مزدریمن امراد دو کانا او دویم دا چه که بالفرض دا یه ده سید نصفی مراد شی اسم فول پا مراد سر شی سید پا مراد مسید سر شی کانا شا او حل لکم سید البحر سمانا مسید البحر چه حلول حلول کرده ولا شو ده توستا زنوار ده داریو با مسید منا اشکر کرده شو شای کانا شا نو بیره اشکر کرده شو شای اشکر کرده شو شای خواه زنوار ده کانا آذر اول تو سحلول گرده ولا خوادا کنسا کدا من ایسیا بالفرض بیا بی بیئی چه دا بی مسید اضافت دی بحر تا چه دا کی مرشوه دا دا سید اضافت دی بحر دا اضافت دی استغراق دی پر ندا بلکه دا اضافت احدی دا ہے دیدن ما حد سکور مراد دا چه دا کم دا کنسا دا دا مراد دا فکرنا دیده ورس چه چه کم دا سیاق سر کنسا چه ورس چه روغلی دی چه حرمت علیکم سید البر بر ما دم تم حرما کانا شا آغی که سید البر دیگرا چه مراد دا چه آغا مثلا توستا حرام دا کیم ما حد سیدنا مراد دا کار کسو سیدنا مراد دا ما حد سیدنا مراد دا چه ما کولو لحم یاو سید غیر ما کول اللهم نو زی غیر ما کول اللهم کا احرام دی وی کا احرام دی یا ودر من حرام دا کانا صاحب اگر ما کول اللهم شکر مراد دا کانا صاحب او چه بی اول مهیدیتون دی بی اول قبض کنا شا آبا ایتا تا دینا مراد ماهد اضافت دی آهد پرانا دی استغراق دی پرانا دا کنا او بهر حال د امام بخاری ته ابرایا داستو لکه د ائمه ثلاثه چې څنګه راځي دو چې ټول حیوانات ته دریو مخروب چې دي دراو دي یعنی دا ساری چې وروړي دي دا د ایشه په ترجمه الباب شه دا دې پر وروړي دي په دې سره د ایدا ثابتوي چې کیمدا کنه چه خلی کب نه ده کب نه مسوا ده نره شه خوڑل چه دی دارا او دی کنا اداره ای ما سلساون درائل باب قول الله تعالی احل لكم صيد البحر دا نه قید پر اوري کنه چې د دې مذهب په ثابت وي وقال عمر رضی الله تعالی عنہ صيده شکور دې دا یو بما هغه د استیدا چې کی مو ونی ول شي چې شکور کړل شي په زله سره په دغه چې کیم دا کنه ډیر شي سره چې ونی ول شي و طعام دے دا و بیرے کنا اغا سید البحر و طعام ما تکارو غلا لکنا بدا آیات سے طعام نا سای مراد دی ما رما بیه آغا سیدنا مراد دا چه وشتلو کو دریو با پا کیمشی سراو چه چپرو شی کنا دا شایر غروی کنا رویت رئی دا کبون وکاره کنا ایده تا طعام البحر چه کیم دا کنا ویل شی وقال ابو بکر طا وقال ابو بکر ویلی ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ الطافی حلالنا دا وی چې تفیکف چې دا داس شي د حلول لا کنه بنا کبل شا تفیکف یا دی راو به لیکنه شا واه بیس پر ذکی باندې سره دا انا راو ابو داود شریف سے حدیث تا کرا وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس ته ویلی چې طعامه میتته طعام دې دریو بس شي دا میتته دې دریو بدو چې میتته دې دریو بوي احل لکم سید البحر و طعامه دا طعام یا حلول دا طعام دا میتتی دا یو بتا ویسی چه تسای وی کانا شا دا حلول دا خو الا ما قذرت منها تسای دی الا ما قذرت منها مگر آغا چه تم حرق که ده دینا کانا چه خبیز دیتا در لگی دا فرات طبیعت کنا فرات دنه کو آغا چه کم ده کانا نا دا حلول اینا مسیوانه را طول حمیر وی چه خود کم نا مسیوانه را خود چه سمرا سینه دی طوله نا فرات ابو شريح ویلی دی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا ابو شريح چه اغا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کل سین فی البحر مذبوح هر سای په دریو بسی چه دا دا مذبوح تا کنا و مذبوح خو غرو خورا ولا کنا دا رو په دریو بسی چه تسای دی که میتا تا دا دا مذبوح دو کنا وقال عطا عطا ویلی دی چه امت طیرو هر چه دا دریو بمرغون دی فارا امو خیال خدا دا ان یذبحه دین عذبن فرات نا تو سے پیشن تا ذاتا ذا خلی فعذبن فراتن سے خدا والی کنا دا وچے بھی ولی بکنا دا بلی عذبن فراتن سے بھی کنا ورقب الحسن علی سرجن او سویر شو جے کم دا کنا یا حسن ابن علی صاحب دن مرد دا یا حسن بصری صاحب دن مرد دا دیرہ خلق ویلی چی دن حسن ابن علی صاحب مرد دا سوال نہیں کری دو حسن ابن علی صاحب علا سر جنب غزین بند من جلو ده کلاب المائی چه آغا واد سرمن ده غسپی ده یه بینا کنا ده اینه یا کنا سین جوڑ کرا و پی بند ده سوال لی کری ده چه کم ده کنا خدا رو دی وقال شعبی شعبی سویلی چه لو ان اهل اکل الزفادع کچر امو کبیل خوڑلا ده چنگشه لأطعمتهما موی چه کم ده ور خوڑلی و لیسا مرزا می ویتالو لو ور کولا چه کم ده کنا خو که خوڑلا یا خویس نه خوری کنا و بیره کنا نفراد دنه کو کنی موی ده ور خوڑلا ده این ده ور اوی کنا ولم یر الحسن بسلح بات اونا ده لیدر حسن بسری سه بده شکرتاتی بنده باسن سبوک ده شکرتاتی سدو کنا ایده خوڑو کنی وی چه رو ده وقال ابن عباس عبدالله ابن عباس سویلی چه کل من سید البحر هر آغا شای که ده شکر ده ده یوبنوی و امر علينا ابو عبيده وامير ګرځول شو په میر باندې ابو عبيده سره فجوعنا جوعا شديدا بیا وجه شي مش سخت تر وجه سره فالق البحر بیا وتر یو د یو مشته حوتن میتنا کب مر مر کب ير تر وته دا میر دې پر دلیل لاغه غار دی نه انبر په زنا روایت شر دی نه دی وی چې دینه بلدا به مراد میر چې کوم دا کب نه مراد حوت کنا بیا نه هر ثلاثه جزایر بیا ولول اول درې شونه ثم ثلاثه جزایر بیا بیا چل ودا لول بیا درې شون لول بیا وی جنا خدا هو ټول شون لول کې سره د جهادینا په سری ونه کې کنه د صلی خو به ټول ختم شي کنه ثم نهاه ابو عبیده دنا ورته مرک دلال ابو عبیده صاحب د خدای داسې مهرباني و چې دریو بدا قبر تر وتریو باب اکل الجراد خورل چې کیندا کنه دغه ملخی کنه بهر حالا ملخی خوړل دوا قسم ملخی دی یو داسې چې پوس په ودرې مې دا سلینا سلینا او زنه دا ملخی دی چې ټوپینا کو کنه شتوی کنه دا ټوپینا کو یو زینا بل دی تا دا دوا سره قسم خروب چې دا دارو دا کنه چې دا ورته کې کنه هم په لیونه ټا سوا وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي يعفور عن ابن ابي اوفا يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ست دا روي شخص چې وې وصلې کو او شپږ كنا ناكل الجراد مع حبيم استخ وخلل من الملخيد سرا قال سفيان وابو عوانا وابو اسرائيل عن ابي يعقوب عن ابن ابي اوفا سبع غزوات يعني لغه هو سر نقل کړی دی کنه په شک سره دی نقل کړی باب عانیت المجوس والمیتته لیسی دی دغه مجوس په دې شه خروق او میتتا کنه دې بیان کړی وابي قال حدثنا ابو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثنا ربيعة بن يزيد دمشقي قال حدثنا ابو ادريس الخولاني مجوس دیا کفر دی بجب اهل کتاب دلشی استعمال اول ندی رو خوی مجوس دلشی استعمال اول هم دی رو زر حال کئی چه نا لکه دا اهل کتاب سوی کنای دی وی دی تطهیر خیال وی نسطلو دی پکول دلشی خیال وی نسطلو دا سی دا مجوس چوی کنا ایده والی سی دا گنگی نا نباش کول کنا ایده والی جنا اده مجوس دلشی حکم یا ایده نا ارمدیم شو او زنا سره هین وی چې دا په زنا روایت شي په دغه حدیث شریف چې عالیت المجوس کار او غلا را کنه شا په ویری کنه عالیت المجوس کا په زنا روایت سره غلا را خو هغه روایت امام بخاری دې ذکر ورو چې هغه په شرط باندې را تیرا کنه شا په ویری کنه فاطر دې مطلب باب ته په دغه حدیث سره سلام الله ثابت ته نه کنه شا اچھا جی چه ویگا کرو ده ای پوریز ده اغی فتح ده خیبر پوریز ده اغی فتح ده خیبر چه کلا مثلا ده ای ویگا کرو بیا اوقدو نیرانا بار کرو ایده صحابه کرام یینا ییر یه بار کرو کنا او دا چه کم ده کنا خیبر خو فتح شو یا بده دی شیخرین علول کری بی کنا شا ایغه ایغه شا چک چی کری و ایلا کتوه ڈاکه کری یرینا بار کرو پا یره بنده کتوه ایسی وی کنا اوقدو نیران بار کرو ده ییر قال نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله کوي چې علامه او قتم النيران پس شي باندې بل کړه ته څه دی را سپه هري قالو دی ته اول کې لهم الحمر الانسي انسيه غیر غیر دغه انسی خری دی اهلی خری نه سړي کنه اې دې ډول چې کیم نه کنه غیر شری کنه قال رسول الله برکت الله چې احریقوا ما فيها تل کې هغه غیر چې بده کټره شي کیمن بیش یدو فقال فقال نبی صلی الله علیه وسلم برکت او فرن چې او ذاک یاداس وکي چې دا سویا کنه چلو خو یا کا متوازی مو دی کې کوم متوازی نه دی به وې هیل دی کنه بیا چلو ما متوازی دا غاسی چې کیمنه به استعمال وي دایره دا به چې داخلي نه سوي کنه دا حرام می کنه شم حرام می کنه بیا دا کار که مثلا الول کری خوی وی خو جه یو چه غیش خوروک نوی را وکا لولی که یا الول ولی په سبب سره بیا داغا ماکول اللحم نکردید دا بیا حرام ده کنه دا غص حرام ده چوڑه ده په تیرا کړی وی یا لول کړه ده وی زاب هله دا کړی وی خدا دا غص حرام ده و حرام شای دا ده میتته په حکم شه ده داینه دا لکه میتته شوا ادنا ده میتته ولا ترجمه تل باب سره کنه آره ته سبب تو باب آنیت المجوسه والمیتته کنه اچھا جی باب تسمیت علی الذبیحه ده خدای نو مخصل چې کیم نه کنه پیغه مذبحه باندې کنه ده خدای نو مخصله او ومن ترکا متعمدنا وکیم سره چې پریزی کنه د خدای نوم په د مذبحه باندې پس یا دغه حکم سرانګه د حکم دا چې د خروف نه درو قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ویل چې من نسیا فلا با سکین سره چې ویر کو د خدای نوم په مذبحه باندې په دې سره سبوک نشته دا حلول ده کنه ویره وقال الله الله پاک لوی فرمایلی چې ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسقنا دا یو متروک تسمیه مدنه بل نسیان ده چه با خپل مرگ سره مرشی خدای مرکو کانا شا آنا خورای او چه توس یه مرکی چوڑو پا تیرا که توس یه مرکی بیا آغا خورای کانا شا دا چه کم دا کانا اعتراض وی دی چه کم دا کانا کرلو بیا پا برای چه خدای پاک دا آیات را نظر چه ولا تاکلو مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق دار نظر شو بده غیر مقابل و دار نظر شو چه وائن شیطین لیوحون الہ اولیائهم و دا شیطنون سدی لا یوحونا دا چې کیم نه کنه وسوسه ورکوي دغه دوستونه خپل ته کنه دا دې دوستون څه دي هغه ته غلط خبره وسوسه ورکوي ليجادلوكم دې پر چې به هم مباحثه او په تو سره کنه شا وان تاسو انکم لمشرکون یتوسه دې ونه کوي خبره مې ومنه لکنه وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن حديج رضي الله تعالى عنه قال رافع بن حديج سويلو چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذل خليفة دغه په خبره ها اذن بذل خليفة فاصاب الناس جوعا بیا ورسه د خلک تر ورو دا یو غزونه رو پسوی غنیمت یا می ولا وکړه شان بیا غنیمت یا تقسیم کړه نه دغه سره مې راونه کړی دی کنه به چې ذل خلیفہ ما کم تر ورسېدل صحابه کرام سخت وځي شولا بیا غنیمت تقسیم نه دی تقسیم نه مخته مخته یو یې شو یو امیر دې نه وقصل لول یې کړل تاک کې کېټل کټوي دا وځول په دې په ښه شول لګیون کنه شا رسول الله کرولا دا څه کړی دی دا مې تقسیم نه مخته چې کیم نه کړه تو سه دا مول او خصلا او تقسیم نه مخته چې تقسیم شو نه غنیمت دې نه مخته چې کیم نه کړه په دې سه دا تصرف کړه خو نه دی راو بیا به ضرورت نه زیاته یو خپل دان دی راو کنه دا به څه کړی په مخ یا کټو وړه ولا کنه شا وړه ولا زم نه شروع تعالی کړه هغه څو د حور سے وتی لا ولا او بیا سره به رک لکه راځي اور سے تقسیم رسول مبارک وته وکړو کله چې تقسیم شي مله کونه شي څنګه به څه پکې به پکې هو مشترک مول شو دا څه کوي کنه شا اچھا جی فدفع النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ير ورسول شو رسول برکه دیتا رسول برکه دیتا ورسول خبر شو فامر بالقدور امر یو په کټو په دې ګړو باندې فوقفات وړه ولا شو کټو ثم قسمه دلاو چې تقسیم یو تو ګړو فعاد العاشت من الغنم ببعير یا برابر یو ګرځو لفظا یې دې یو یې سره کنه په بیره کنه یو یې شو په لاس کې کسونه ورکول لاس مې دا په لاس کې کسونه ورکول فطلبوه بیا دی کنه بر پسې شول به غیش پسې فاعیاهم یسترک لغیز دی لره کنه نه شونی وای فهو الیه رجل بسهمن بیا قاصر وکړو غیش ته یو سری په غشي سره داس یې وګړو کنه د غشي دا صحابه صلی الله تعالی بیا رسول کړو غیش لره الله پاک فقال نبی صلی الله علیه وسلم رسول برکو فرمایي چې ان له هذه البهائم عوامد په تحقیق سره دې سره شی پر ترویم ستا کا عوامد د وخت لکه ترویم دغه وخت سره وره قال ویلی دی دغه بیا صاحب چې وقال جدی ویلی دی د نکده مشرف ابن حدیده چې ان لا نرجو رسول برک صدا کی ساو کړه چې ان لا نرجو ای روی شک ته کدا سی دا ویل چې ان لا نرجو او کدا سی دا چې ان نه خافو کنه امیر امید دادا یمیر درې دی دغه ان القل عدو غدن چې میر ملاو شي دشمن سره سبو چې ما انهر دمه کیم شي چې بیاوی وینه لاره او ذکر کړ شي نوم د خدای پاک پیغمبر فقل لیس سن و ذکر ما سوا ده غوش نه و ده نیک نه کنه غوش و نیک پر یو نظام خانوی تر سه بره چې قائم می کنه په دغه خپل پر کنه او په وجود پر بس اخبرکم عنه او خامخ خبر ده که حضرت سره عنه دغه متعلق اما سن هر چې غوش ته فاز مدا خاډی کړه خاډی کې متعلق خو په باندې خو ځاب حسکانه کې چې مردړې دي او دا اډی کې ولې پر یو نه خلو کالو کنه شا ویلې کنه او بل په دې چې د حیوان تعذیب ادا کنه شا او هم زبر او چې نیکته په بدل حبش دا هو چړلې چالو دې حبش دو حبش په دې واسه کفیر وی دې دې وجه نه مې خبر سره مشابهت تر دې نه کنه شا دې وجه نه دا ما کې استا کنه با مزو به حال النصب والاسناد هغه چې جلول کړی حال النصب په دېغه کونی باندې نو صوب دا کونی وی کنه صدا د بیت الله شریف څنګه دی دا راولې وی بتونی درې جوړ کړی وی کنه و اصنام ادا ده عام بطن سدی کنا ده لرگی وی یا ده تسی وی چه کم ده کنا چای و ده نبل ده دوره و ده نصوب چه پسی بنده یشی وی در اولی یوی کنا شب وابي قال حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله رضي الله تعالى عنه سالم صاحب دار ذلي دي فلور خپل چې عبد الله بن عمر ده يحدث عبد الله بن عمر ده حديث نقل کوي رسول مبارک نه انه لقيا رسول مبارک ملاو شو د زید ابن عمر ابن نفیل سره به اسفل بلده لون یا ده بلده نه بلده یو مقام ده کنه ده بلده مقام نه لون یا ده زید ابن عمر ابن نوفل سره ملاو شو کلا داغا قبل ان ينظر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فمخشه دي شروع کدل له وحي نه پر رسول مبارک باندې چې یا نزول له وحي پر رسول مبارک باندې نو شری شوا پیغمبر شوا نو ابن مخزه مقدار دی زید ابن عمر ابن نفیل سر رسول مبرک پا بلزح مکان بنده ملاو شو کنا پا دی وقت رسول مبرک پیغمبر نو کنا فقدم, الى فقدم الیه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا کنا فقدم الیه بیا ورمخته کلا دی زید ابن عمر ابن نفیل تا رسول مبرک ورمخته کلا سرائی سفرتون سفرتن آغا دسترخان فی لحمن چه پیغش غیشوا یا داتو ہے چه فقدم فقدم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا ورمخشک رسول رسول مبرک تا یو دسترخان چه پیغش غیشوا و هغه ځای جاهلیت ته واخو دا خو کنه یا پیغمبر پیغمبر سم ته پیغمبري نو مله جاهلیت واخو بده وخت ودی چې زب حکمله یا په ټول په نوم باندې زب حکمله کنه شا نو بیا دی فابا الی زید ابن عمر یا رسول مبارک کنا انکار وکړه یا کول مینا چې فروق کو مینا د ایغه چې کیم نه کنا غیر شنا یا د ایغه د سرخان نه ثم قال ذن ورسی او رسول مبارک یا اول د زید ابن عمرو ابن نفیل کنا دا جاریت په د ابراهیم علی السلام په ملت باندې